اوس مصنف علیه رحمت د اسلام او د مسلم تفسیر کوي کله مسلم ذکر کوي کله خاصه اسلام ذکر کوي المسلم مسلم ذکر کو ای الاسلام افضل خاصه اسلام ذکر کو باب اطعام الطعام من الاسلام خاصه اسلامي ذکر کو او په دې اول کې مرتبه د فضیلت ذکر شوه په دې دیم کې مرتبه د نفس شی ذکر شوه خدای عبارت وګورئ اوسنی فاضل رحمت په هر پيلو تاويږي په هر طرف باندي خبره دي تر اوسه اول موږ په دې کې د ربط نرسته مباحث د ترجمه الباب به به د هغه نرسته مترجم له ترجمه ترجمة الباب کې یو خو اجمالي رب الطعما ذکر لک تفصیلی پدې کې درپتون لا بدی ده عنوان دی کتاب سره د هم مضمون سره د باب سابقه سره او د مسائلو د حدیث صالحه ته هم مضمون او عنوان د کتاب چې او کتاب الایمان د موصنف په نسبت باندې ایمان اسلام مسلم دا اطلاقات یو شان دي استعمالي اهم مضمون چې دی ترکیب دی، زیادت دی، ظاهر دی. من سلم المسلمون من لسانی ویره د جبه کردار د یک کردار په تفاوت وي په خپل زیادت راځي ترکیب هم راغی د باب سابقه سره به مخ کی امور ایمان ذکر په دې باب کې دا امور د ایمان تفصیل دی مخکې حدیث کې دا غو امور ایمان تفصیل دی دلته د امور ایمان تفصیل دی مترجم له ته متوجه شي اول ترجمه الباب کې الفاظ د متوجه شو الفاظ ترجمه الباب دام لا پاک ترجمه الباب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ظاهر کې دا تعریف دی د مسلم تعریف کې لا بدی د جامعیت معنیت نه وي سیدار چې دا خصلتونه بچا کیو هغه مسلمي دا خصلت کې نه یا مسلم نه مسلمانان خو یو بل ته ډیر تکلیف رسیږي من سلم المسلمون من لسانی ویدی حالات و حاضرو کی سره دا خبری سونه پریشانی کی یو مسلمان ته تکلیف بل ته خوشاله که یو مسلمان ته تکلیف وي بل هم کوشش کوي چې دده دا تکلیف سیوا شي هر انسان ته انسان په څیر نظر کا چا ته خپل ځان په څیر نظر چې په کوم شي په خپل خپکیږي خو هغه هم دې ایا د دې خصلت په فوت باندې انسان د اسلام د دایرې نه خارجي وعیده فرقه اباحیه فرقه وی او معتزله خوارج هم دغه شان دي چې اسلام نه خارجي البته کفر کې داخليږي په نيز خوارج باندې او نه داخليږي په نيز معتزله باندې عام علی سنت والجماعت وای په فواد د دې خصلت باندې د ایمان نه څخه خارجي د یو شي تعلقه د بل سره کله د علتیت وي کله د سببیت وي کله د شرط وي کله د رکن وي کله د امارت وي اماره دا نه علت دی نه سبب دی نه شرط دی نه رکن دی بلکې تشه اماره ده حضرې کله کله مثال ذکر کوم تکای به شي تاسو دا مثال ما ویلي یا نه خوړه دا ورکوم ویلي پلان جماعت دی واپی دی یو تعبیر خو دا دی چې را د ده اوس دلته څه کار و چې دی راته معذور سړی و. نسبت د ده دی راتګ ته کوي دا او سبب دی. سبب د شی مفضی الی شی دی. که نوې راغلی څه به یې کولی چې لوی ده. څوک وي مړه درون سړی وړ وي سار شوی نه دی سي د یخ ته رسیدلی دی دا او ثقل ته نسبت کوي ثقل واقع علت دی او شیخ کته نقل کوي زه نور یې مړه دا خلک هم زه نه زه نه ګوري هدي کې کوي کې نه راو ته کوي دا اوس رفع د معنی ته چې دا دې جواز نه عقید نه لیدا شرط ته وی رفع د معنی معنی د غوزیدونه دی خلق را پکړه دا دې کنسته سو کوئی مړه هر اندامي بیل بیل شوی سر هم دغه شان دی خپې هم دسی دا اندامونه اوس ارکان دی او دا اجزاء دی څوک پکې دسی وی چې خځه لکه چې دا څادر و یعنی موږ ته خو پته نه لګېدله دا څادر چې دی دا یو اماره ده بسا اوقات څادر ټوتی او څوک نه يو ليدلی هسې څادري خوري په څه اوقات يې څوک ليدلی څادر اوسه نه وي او ماره د شي صفت معرفت دي شي راولي نه اماره علت دی نه سبب دی نه شرط دی مسلمان علامه بدای چې چاته به تکلیف نه رسي علاوه دا وایي چې په تعریفاتو کې مراتب دي کله تعریف پر دې عامه باندې وشي هغه د جامعیت معنیت خني لکه اوس جلبنګ تاسو نه پیژنې جلبنګ څه شي دی دا یو بوټی دی په ولونو اوس ته بدای اعتراض کې چې په غرونو کې بوټي خډیر قسم دي رہی وکنا غرونو کې وړي قسم بوټي ما خطا ته تعریف په سبانه او په عرض نه عامه باندې په دې لفظ پوه شوي تاسو پته لفظ نه دی هر یې عمل او غیر مسلم په دې کوشش وکړي چې مسلمانان په داسې وارداتو باندې د اسلام نه خارج کړي پراپیګنډه پسې وکړي نو د اسلام نه خو نه خارجيږي او یره د پراپګنډې مخه ملوي او خلک کله کلمات وي ته ولې پریشان یې زه په دې پیګم چې غیر مسلم د داسې اقداماتو نه مسلمان اسلام پسې پراپیګنډه کوي. په دې کې مسلمان د بل څنګ خطه په یو نوم باندې هغه نوم به اسلامي مستمریږي په هغه کې به یو بل ته ایزای پراپیګنډه به اسلام پسې کیږي مسلمان پسې به کیږي یا په نوم د طالب طلب د علم دین دی یا په نوم د مجاهد جهاد چې دا یو دیني تعبیر دی یا په نوم د مهاجر هجرت چې اورنه مهاجر ابراهیم علیه نبی اسلام دی یا په نوم د مملکت اسلام چې دا د اسلامي مملت دی پاکستان اسلامي مملت د پدې کې څکارونه کوي به د اسلام پر پیغمبر یا په نوم د اسلام د مسلمان مسلمان اسلام وګوره د څکارونه کوي نه د مولا کار دماغ کار کوي نه د طالب دماغ کار کوي نه د سیاسي دماغ کار کوي مال کې راځي خلک داخل شي چې هغه هم دغه پر پیغندو ته نشته به خو خدای دا ایسای والا الله دې محافظ شي او الله دې دوی کې هم اخلاص پیدا کی تاسو به ته نفرتی او زویم کو چری دا زه چې خبر شم زه څوک نه پیژنم ګره کو واقع دسی نو دا بد خلک نه دی دی صحیح رپورټ ورکړي چې صحیح رپورټ ورکړي نو مسلمان اسلام دین نه بدنامي او موږ دا یو بل څه چې مخالفي موږ ایمان اسلام دین موږ بدنامي ته ګوره ملا به یې د بل ملا خلاف فاطمې به رپوټ ورکړی خدای دې تباه که ته په دې نه شرمیږې چې د بل ملا دې یو مذهبي تحریک والا به یې هغه لګي د بل مذهبي تحریک والا به رپورټ غلط ورکړي او یې ورګه چې پریشانی او ورګه چې دی منهم فتنه به دې جوړې په دې کې وکړي چې څومره مصیبت موږ ته خپلونه او څوک چې د عدل او انصاف او چل نه کوي دوکه نه کوي صحیح بیان وکړي دا په وجه حفاظت راځي کنه والناس عنه غافلون هرګي تاسو د بدعتین او برملا خلاف مکوئ د غیر مقلدینو برملا خلاف اوس مه کوئ. نجیمه صاحب مجالسو کې کتابونو کې تحقیق ځان لري. برملا چې تاسو دغه شانتي رد کوئ د دې فایده اهل الحاد ته وځي. فایده کم تر ته وځي ها. ملحدین ویره کدام مولا دغه مولا دی. او د یو بل تنقیص کوي څه کوي خدای ته حواله کوي هم کتابونو کې تحقیق ځان له شعر یا نجی مجالسو کې ته د هغه ملاقاتو کې هغه پوه کې د شمکو ظالمان ته د شرکه نو په دې باندې د مسلمانانو تبعی کیږي خلک په تبراتې کوي هغه هم دې قسم امور ته ګوري تاسو به پوه شئ او د دې نه موقع پیدا کړئ چې دا خلک ټول په دې شي چې یو غږ کې چې اور نیو تیار اسلام ته نیو تیار اسلامي مملکت ته نیو تیار اسلامي قانون ته نیو تیار د دین منلو ته زمونږ لپاره سور کفر خدای نه عز بالله زمونږ لپاره امریکا خدای زمونږ لپاره لندن خدای هلاک ژوند خو په قلاره تیر شي دا حالات مونږ ته جعلي خرابیږي وره تاسو دې خبرو باندې سوچ کوئ باري مو وي خو عملی طریقې ته کوشش کوئ چې اقترابي 14 اگست کې تاسو ما باندې ویدلې د هغې حاصل دا و چې موږ اعتراف غواړو تنافر نه غواړو خو اعتراف په اسلام کې دی موږ څه غواړو اعتراف غواړو تنافر نه غواړو خو اعتراف په څه کې دی اسلام کې دا موږ په پرابلم کې نه کیږي ملي ثاني ویلي، کله ځینې خبره په ما دومره غلط اثر راولي چې هغه لساني ایذا وي. مخالف اول د پراپیګنډو موقع پیدا کړي، دا مسلمانان د یو بل سره پراپیګنډې کوي. نو بیا د هغه نور سره یدي اقدامات کوي همیشه تاسو به دې ته ګورئ په یو مل چې تحریک د انقلاب راځي نو یو زیر زمين چلاوي یو برتر زمين چلاوي زیر زمين چلاو د رسنۍ راپېګند بدنامي خلکو ذهن په دې ایسار کړی شي چې دا طبقه چې دا غلطه ده مکمل نفرت راشي نه یریه بیا ورسره زمين چلا شروع شي پکل دک شروع شي قتلونه شروع شي او کوټه چې دکی داخله کنټرول کا ته د خپلې ژبې نه ځان هم تباه کړې، ملک هم تباه کړې، نه کېږي. بیا چې په عقل دقل شروع شي، وایي دا د خدای غیر کې دا داسې چل کوي. ته خو د یوه خپله کنډور کنټرول کړه، من لسانه، لسان یې ولې مخکې کړ، ځکه دا سبب ګرځي، د څه لپاره سبب ګرځي؟ د یاد دپاره او دا يهودي خصلت دی چې هغه لسانن دا قسم پراپګنډه کوي چې مسلمانان یو بل باندې بدګمان کی سب شتم بهتان ته جوړ کی به په خپل مسله په کل دکل ته جوړ شي بیا د ژبې نه چې کوم نسخان جوړیږي د هغې بیا ملهم پټی نه کیږي جراحت سنان له التیام ولا یلتام ما جرح اللسان د جبه قرار کله به اله شوی عمرونو پمرونو تاریخ پاتې به مړی تاریخ پاتې ذلت د خپې کو راشي پنډۍ به دې ماته شي ذلت د ژبې چې راشي ملا او ستد دې دواړه ماتېږي هر څه تباه کېږي فاندامونه کې دا دوه اندامونه مختص کړو لسان او یاد اکثر د مقاصد ظهور چې دی په ژبه باندې کیږي او اجرا یې په اعمالو کیږي او د کشف په موقع باندې سمع او بصر هم ذکر کوي هغه د کشف سره تعلق ساتي غرض د ترجمة الباب څخه واوړئ چې د الفاظو وضاحت وشي. د دې ترجمة الباب غرض چې دی تفصیل د بعضو شعبو دی، ترکیب د ایمان، اګر چې حدیث د ابن عمر کې راغلي وو بني الاسلام علی خمس، په دې کې تنبیه وکړه چې هغه خو امور عظام و، د دې نه علاوه دا نور امور هم راځي. د دې خاصلت ترغیبونه دي. مترجم له ته متوجه شي. مترجم له کې یو سند دی بل متن دی. سند کې د تعلیق لمخ کې عبد الله بن عمر دی او دا هغه نحکته راوی شعبی دی دا هغه حقته دو راوین دی یو عبد الله ابن ابي سفر ته اسماعیل دی دا هغه حقته راوی شعبه دی دا هغه حقته راوی عالم ابن عیاش دی دیم تعلیق په سند کې عبد الاعلى عبد الله عبد عبد الاعلى شامی یو سره نه هته کې وفات دی یو بل عبد الاعلى دی هغه ریاض دی ماجان دی یو بل دی هغه ریاض دی انسان دی نسین دی پدې کې هن عامر عن عبد الله ذکر شو دې تعلیق مقصد یا خدا دې چې عبد الله چې مطلق ذکر شي عمرات عبد الله بن مسعود خو چې قرینه نه وي او دلته قرینه شته ده مراد دی عبد الله نه عبد الله ابن عمر دی عبد الله ابن عمر العاص ځکه کو په دې کې عبد الله مطلق ذکر دی په نور دین کې عبد الله ابن عمرو العاص ذکر دی به دا تعلقونه چې دي د اسحاق ابن راویه نقل کړی دی او مقصد نیو دوی مقصد په دې تعلیقونو کې تایید هم دی محشی د نور ریالو وضاحت کړی دی خدای دا عادت دی چې د صحابه وضاحت کوي زاهد دی عابد دی مخبلم صحابي پلار هم صحابي د پلان نه د مخکې مسلمان شوی عالم سم محبت او عبادت کې ډېر کوشش کوو احادیث د ده نه ډېر نقل دي، احادیثو ذخیره د ده څخه ډېره وه، ځکه دغه احادیث لیکل خو یو عجیب کار دا وشو چې دا په امور د مملکت کې مبتلا شو د معاویه رضی الله تعالی عنہ او د علی رضی الله تعالی عنہ کشمکش شو نو دې په مابین کې حکم چلی درې دی د دې وینا حدیث کې کم نقل شوی دی د درس مخه ته کم ملي شوی سو سوا حدیث ته ملي شوی ددنه ولس متفق علیه دی د بخاری انفرادان اته دی د مسلم شل دی دریا سا چوفات دی سو کوئی اتا تر کی سو بہتر سو دریا تر واقع بای دا دا چه آغا وقت مسا دور را غلی دی چه باجه قبرونه چه دی آغا ورکشوی دی یو په قبرونو کی د حجاج ابن یوسف قبر دی پاسه پی اوبه جاری کړی شوی دی چه پته مو نه لګی چه په دی کی قبر و یا نه زمکه سره شوی مخالفین با قبرونه لټول اوسم دا یو فکر دی انګریزانو سره مخکنه مو چې ځینې لاسونه ښخولو له اوله موقع نه ورکوي، وایي په دې مزارونه جوړېږي او په دې بیا وروسته تاریخ پاتې کېږي. په نوم د عبدالله څه اتلس کسان دي، د شاګردان اسماعیل دی، عبدالله بن صخر دی، شعبي دا کسان دي. او په هغه باندې تحقیق وشي د دې په تبع کې ول مهاجر من هجر مان الله غن چې د منهیات او اجتناب نه کې هجرت کوم په ونام کې او چې په جواب پلاس بل چاته ضرر رسي د اسلام نوم په ونام کې د اسلام نه روسته هم انقلاب د هجرت راځي هجرت چې د دې اهتمام یو لسم باب باندې مستقل اهتمام دی باب من الدين الفدار من الفتن کوم خاصلت د اسلام افضل دی کتاب الايمان سربت اهم مضمون سربت باب سابقه سربت مسائل د حدیث سابقه سربت بيد الفاظ وضاحت بے غرض مراد عنوان دې کتاب سفر بین دې ځکه عنوان دې کتاب کتاب الایمان نو دا په ځان کې اسلام ایمان او څومره مطابق دي اهم مضمون خو زیادت او ترتیب هغه دې کې ایو نه ترتیب معلومیږي زیادت معلومیږي کنه باب سابقه کې المسلم من سلم من مسلمون او دلته مغه شان ذکر کوي اسلام افضل من سلم من مسلمون او دا غرابت د مسائل د حدیث سابقه سم دی کنه خدا حد الفاظ ترجمه تباب کې درې الفاظ دی یو د اسلام د افضل دی لفظ اسلام او ذحت شه د مخکې کتاب ایمان او کتاب الاسلام ایمان د اسلام نسبت په دې کوم اعتراض دی جواب یې څه دی اوس اعتراض دا دی چې یو چې تمامیه شو خو تعدد غواړي او اسلام کې څه تعدد دی خو دین دی وضع الهی ده د هغې جواب دا دی چې عبارت په حذف د مضاف دی، ايو اصحاب الاسلام افضل، ايو اصحاب الاسلام افضل، اصحاب د اسلام ډېر دي. یا ایو المسلمین افضل د مسلم روایت دې څه دی کرماني وایي، ايو خصال الاسلام افضل ايو تعدد به راځي نو. مناسبتونه هم ذکر شولو. د لفظ وضاحت هم وشو. غرض یو خو ترغیب دی خصال ته دی دیم دفع د وهم ده چې پنځینا پنځی نو نو سبا نه نزل ته ذکر کنا دا هم شته دریم د شعب ایمان تفصیل دی څلورم رد دی په مرجیو باندی چی اماء نفس تزدیق ته وایی. بحث د مترجم له دلایلو دلایلو کې دغه حدیث کې په حدیث کې عبد الله بن عمر راغی وضاحت مخکې شوی دی نا عبد الله بن عمر نشتی دا ابو برده دی انا دی موسی ابو موسی د نور نوم ذکر دی او ابو موسی نوم نه دی ذکر او بیا متن حدیث پېښول به حیثیت مجموعه مباحث وي بحیثیت مجموعه سوق د حدیث او تدبیر د ترجمه الباس خو ظاهر دی نور مخارج دی دا محشی ذکر کړی بیا د عمر عامیدو په کوفه باندې په بصره باندې درې سوه شپېته حدیث دا نقل دي بخاری انفرادی سلور دی او پانزوس متفقن لهی دی د مسلم انفرادی پینزلش دی من سمع المسلمون من لسان ولیه دا په اول حدیث کې او ايد اسلام افضل دا په ترجمه الباب کې باب ايد اسلام افضل دا ترجمه الباب خو یو اشکال فاتح جواب خو په ذات باندې ملاو شو څوک وي په جانب د جواب باندې تقدیر وای یا دسی وی وی ای الاسلام افضل ای خصلت اسلام افضل جواب کی خصلت من سلیم المسلمون ظاهر دا دا څنګه چې مخکې آیات کې ویل شو لیس البرم دې کې یو کمال ته اشاره ده د ذات نه تعبیر کول په څه باندې وصف د وصف نه تعبیر کول په څه باندې په ذات باندې دا په قران کریم کې ډېر زیات راځي ذات نه تعبیر په وصف کې د وصف نه تعبیر انه عمل غير صالح انه عمل غير صالح سلامت سړی ته وی دا عمل دی سوره طلاق کی ذکر راځي او رسولان راځي دا د څو جنه بینو ته ویل شوی دی دا حق پرست هر څه چې دی هغه میشن او تحقیق دی هر څه ایو الاسلام من سلم المسلمین تک من سلم دا اسلام دی کړه دلته افضل چې دی من سلم المسلمون ته ویلی شو دویم چې اطعام الطعام په ځنه کې بر الوالدین دا غي جواب دی چې د افضل او د خیر په مابین کې فرق هم دی حزاق ته پیږي ځکه چې ایمان او اسلام د د په نس باندې یو شی د طعام طعام اسلام شو اهم مضمون سره به ظاهر دی چې ترکیب او زیادت په من کې داخل شو په خپل ترکیب زیادت راغی د باب سابقه او مسائل د حدیث سابقه سمره باب ظاهر دی الفاظ کې څه ابهام نشته دی اطعام طعام اسلام البته کمینه تبعیه شي نه د اباج د اسلام نه دی کمینه یې شي نه اطعام طعام د اسلام د وجنه شیره کمال دی غرض اثبات د ترکیب دی ترغیب دی خصلت ته دی شعب الایمان تفصیل دی څوک دانه شوی دی چې پنځ بنا پنځه دي دا کا چې نه دا نور کارونه کوه سوق د حدیث هر چې تجیه الحدیث ده د حدیث سند موضوع سند دی راوی عبد الله ابن عمر دی سودای شاید کې چنه رجن صلی رسول الله دا فبهم راغی رجل موهم دی د هغې جواز دا دی چې اول خو دا رجل مبهم نه دی، دا خو صحابي دی، جهالت په صحابو کې موجب نه دی، صحابه ټول عادلان وو، ټول ضبط والا وو. هغه ولا دا وایي چې دا په سند کې خو نه دی راغلی، سند خان عبدالله بن عمر باندې ختم شو. تقدیرګان خو په خاصو مواضعو کې راځي، د هغې جواب دا دی چې هغه معروف دا دي، ځینې علا نورو مواضعو کې هم راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم اول اظهار په مدینه کې دی وکړو دا دی وینا چې مخالفین پراپګند کولې قاطع سلی رحم کوي او د میلمنو اکرام نه کوي موږ مکه کې اوسېږو قطع صله رحمي نه کوو حجان له ډوړې ورکو د کومې خبر نه چې پراپګنډه کیږي په کار دا ده چې دین خادم د هغه پراپګنډې مخنیوي ونیسي داسې دی نه کوي چې هغه په ځینې دي کې سقوط کوي نا شکو ختم کا شبهات ختم کا ظاهر باطن دی یو کا خدا پراتی غونډه جواب کا لکه دی خلکو پراپیګنډې کولې، پیغمبر اسلام دغه شانتې الفاظ ویل او دقه عادت و چې سخاوت او ضیافت خو د ده و، پیشه د سلام منل د ده وه. علی من عرفت و من لم تعرف او د هغې وجه دا ده لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلي چه موږ اقتراب غواړو خو اقتراب په څه کې دی اسلام کې دی تنافر نه غواړو خو دغه اقتراب دی چې خلق له ډوړې مرکو هر چاته سلام کوه دغه اقتراب خو چونکه مذهبي تعلیمات چې دي د هغې د اقتراب نمونې مې خودلې وي پنځه وخته مانده کې اقتراب غوړو چې امام پس اقتدا وکړي په جمعه کې اعتراف غواړو یو منبر باندې واقعا خطبه وایي تاسو په سنې ته تړئ په کال کې اختلاف غواړو تنافر نه غواړو د اختر منځونه دي روزه ده اختری دي د تولد تناسل په سلسله کې اختلاف غواړو نکاحونه تړو دا رقم په اختتام کې اختلاف غواړو جنازې کو دمړو دا اختلاف بسې ها او اسلام او دین او مذهب څه نه پیدا کوي تنافر نه پیدا کوي دا څه بی ځای خبرې دي والناس عنه غافلون او به دا حدیث قرآن کې چې دې ټینی کنه او دا خود غواړي چې اختلاف په اسلام کې څنګه چې اسلام نه څنګه تنافر راځي پاتې شو دا لحاظ ونه کې ما عرب ته من لم تعرف البته چې موانی موجود وي بیا به سلام نه کوي مون کون کې به سلام نه کې ذاکر باندې باندې کې تاری باندې باندې کې مدرس باندې باندې کې متعلمین باندې باندې کې مؤذن باندې باندې کې سلام سوق یزان تفق دی هغه باندې سلام کې مدرس علم تحقیق مفتی فتوا کې چلګي پېغلې ګل جنکو ته به سلام نه کې کافر ته به ته ابتدا په سلام کې نه کې کم کس کاشف العورت وی په حالت د بولو برات کی وی خو عالم تا دا اوخه وی په دور حجر کې چې امن په اسلام کې دی اختراف په اسلام کې دی په اسلام کې بې امني نشته دی تناقض نشته دی الله دې زموږ په ملک کې اسلامي قانون نافذ کړي او څوک چې دا پرې پکې لیکي الله دا او په حق وایي بس دی ها تاسو ما دې